بسم الله الرحمن الرحيم باب الحيض والاستحاضة د احکام او مسائل د حیض او د استحاض مسائل دي د احداث بیان روان ده بودسي وړا بودسي وشله جنبات هغه طریقه وشله اسباب یې وشل هغه یې بو یا هغه حالات چې په سره طهارت حاصلېږي تیمم دغه بیان شو مس بیان شو میزې مسا و د جبیرې مسا هغه وړا بودسي و دا غټه بودسي ده دا شي اختلاف ته د فقهاوی چې خیز و نفاس دا د قبیله د انجاس نه دي که د قبیله د احداث نه دي یا نجاست حکمی ده او که نجاست حقیقی ده زنه فقهاوی چې دا نجاست حقیقی ده د قبیله د انجاس نه دي که نه ځکه چې کان مل تعریف کړه د حیض هو دمون ناکل من چې تعریف کړه چې هو دم ينفذه رحم امرأة سليمة عن دا وسهر دا مجاز ده خیز یې وینې ته نشي ویلا بلکې کنه شرعیه مانعیه تحدث في بدن المرأة کنه من دم المذكور دا یو کنه پابندی دو شریف پابندی دو چې دغه وینې نه پیدا کیږي چا د رحم نه وتلی وي کنه ادا سره دی کنه رحم نه چاغه وړانل او مرزګیر یان وي ایت خیز ویل تیر شي کنه به د سیتا خیز په لغت سے سیلان ته ویل شي بایدل هذا يخوز حوزا بایدل ته ویل شي تلو ته حوز کی ځکه چې ته یې بویر بایږي او دا کوي د چې ينفذ رحم و امراتن د شد رحم یې دار لوانی کنه ایر سن وای به د راګي ولا ویني د پیزه ولا ویني راف ولا کنه درنګ د استحاد ولا ویني کنه دا وی نه وته سلیمت عن دا چې ابه د مرض نه باچوي په دې سره د نفاذ نه اختراز ده نفاذ وینا د رحم نرسي کنه خو هغه فقها په مرض کنه مرضګیری شمیري نفسا وسغر و دې وړي کول نه به چې وړي کې باندې وی کنه کول نه کنه کام جل کې و وینې مې تلې بدا کنه حیز نه ده دا حیز نه ده د فقه په ټوله احکام شي په ټوله کنه بابې شي مشکل ترين باب د حیز ده اهما ده ډېر ضروري ده چې ډېر احکام پر متعلق دي په خیس پر ډېر احکام پر متعلق دي طهارت پر متعلق ده چې خیزا شي کنه خو به پوکا سمسیات به مردور وي چې خیز نه پښې کنه به پوکېږي به المزینه پر متعلق دي رېژې پر متعلق دي اعتکاف کسا طواف کسا تلاوت کسا مست قرآن پاک کسا وتی کسا استبراد رحم کسا کنه عیدتینا کسا ټول په دې خیس پر متعلق دي کنه اهم ادا وکنه دقیقه دا غامیز باب دا مشکل ترین باب دا ځکه چې مسلې او جزئیات کې ډېر دي کنه ا دې وجه نه فقها وې دې کې مسلې و دې باب دې اهتمام کړه دا زنا کنه امامونه مستقل په دې باندې رسالې جوړې کړې دي امام محمد صاحب یې ورسره وکړه کتاب الخیز په خیز باندې مستقل یې رساله جوړه دوه هغه وینه چې خشه ته ورسي نرینه ته نه ورسي ادري قسم دي یو حیض ده یو نفاس ده یو استحاز ده دوتا هدې ملوک نه هنوان باب الحیض والاستحاز نفاس نکړه ذکر حالانکه نفاس مسله به ذکر کوي کنه ځکه چې غالب د حیض ده دا غالب ده کنه نفاس هغه شی ته ورسي چې شادي شودا وي مړی ښکې کړوي او به بل بچي چې ته پیدا شي کنه ا د ي وجه نه کړه په ترجمه شي په باب ترجمه شي انو کړه ذکر خيز استخاذ دا غالب دي دي وجه نه اکنه دا ترجمه ترجمه دا ذکر کړه او مسئله به د ټول ذکر کړي ا د ي مر تعریف نو کو د خيز اقل خيز صلاه ايام ولياليها اقل الحيز صلاه ايام ولياليها كم من ذا حيز ذا دري ورزي ولياليها ودشبه ذي ورزي وما نکسا من ذالک فهو استحاضتن هغه وینه چې په دغه ناکامۍ په درې شپې درې ورځې نه بدا استحاض ده او دا مرض ده بدا احکام یې نه دي که چې کوم د حیض احکام دي که نه چې په درې شپې درې ورځې نه کومې وینې کامې وي بدا استحاض ده او دا حیض نه ده لقوله عليه السلام دې حدیث مبارک دی وجنه کام من د حیض نه دی کنه پیغله جل کې دی پر او د سیبه دی پر درې ورځې او درې شپې دي و اکثر عشت ایام و اکثر من دا لاس ورځې دي دا میر مذهب ده امام شفیع صاحب چې کام نه کام من دا د حیض واش پای ورځ ده وهو حجة على الشافعي في تقدير بيوم وليلتنا ده حديث مبارك ده دليل ده امام شفيع صاحب بنده فانداز لغولي سرا ويواش باي ورز بنده ابلا درې مورز کا پیرانی وي خو چې اکثره ورځې تیر شي به دا حیز ده اقامت للاکثر مقام الکل له دی واجه درو که د اکثر نه په مقام د کول باندې دا درې مورز چې اکثره کړه حصہ حیز وي دا سره که ټول کړه حیز ده اکثر لره کړه حکم د کول ور کړه ده كل هذا نقص عن تقدير الشرع ده نقصان ده وكماي ده انداز الشرع سلاست ایام ولالیها درې شپې درې ورځې کنه دې ته درې نشي وته ویلا کنه چې هغه درې مول سپیران شي به دا درې نه شي کنه بیا انداز چې شریعت کې انداز لګول د کنه اګه نه کمای ده کنه په قیاس سره کنه داغه نه مکرر جګه واكثر عشت ايام واكثر من هذا الحديث لا تريد دنا بعد زيتاي وينه بلاسنا وكامي بدرينا دا بمرازي لان تقدير الشرع يمنع الحاق غيره به ځکه چې انداز د شرع منې کوي الحاق ولګین دې کنه بل شي په د پره کمی داسې ویل که امام ابي سب صاحب وکړه چې دوه ورې دې پیراوي و درې ما ورس کنه زیتای کنه وینه لوټ شي کنه داګه مرشک ته درې ورې سره ا د شریعت انداز به منکوي چې ته درې نشي وته ویل کنه دا خو دوانیم دي کنه یا په دویم درش کې ورشو دي کنه دا ته درې نشي وته ویل یا یو له سم ورځ ویلا وته ورشي میو چې داغه کنه داغه خیز ده شریعت کله لاس ورځ وشالي دي کنه دا په لاس نه ووشتلې عدد مې منکوي کنه چې دا نشي وسره لګول کنه د سره نه ملحق کړي رنګي راوښي وما تراه المرأة من الحمرة والسفرة والقدرة حيز هغه رنګ چې شده ویني چې سیروله ده خالص سره ویني به وسفرة زیړوله ده زیړې به ورتله والقدرة خړوله ده خړې به ورتله دا غټول رنگینه د حیز دی کنه وینې زیړه کېدل شي وینې کنه خړه کېدل شي دا ټول به کنه حیز ده وقال ابو يوسف لا تكون القدرة من الحيز الا بعد الدم ابو يوسف ما يكتش خلولا بكنا حيز نبي كتير خلي بنا تلي بدا حيز نه مگر وتا چې پاس سره ویني بنا لور شي اول سپاوی نه وي دنا بعد بیا خلای بنا لور شي به به دې ته مش خیو ته وی و ك و ا ل ك ن خ ر ي ب د ر و ل ش ب د ا حيز ن د ا استخاذ ده ل أ ن ه لو كان من الرحيم لا ت أ خ ر خروج القدر عن الصافي ځکه کچېرې که د خړې به کچېر د رحم نه وای بلا تا خر خروج القدر علی صافی فسد په وای د وتو کې د خړې به د صفا وینې نه دا به پسټ تلاوال به صفا وینې تلا اوسې به کړه به د خړې وینې تلا او چې اول نه خړې راولې شي مری چې چېرته کنه دا دې رګ دا یا چېرته دونا دو کنه هغه دورې نه کنه د خړې یې بروزي یا چېرته رګ کټ شو ده کنه کچېر دا دې رحنه وای به په سټ په وای ورسې به وای وته کده حق نه خړې به سپانا دا داسې مثال ورکوي کنه چې ګړای دا یا ماټ دا کنه ا ته چې به وچه وي کنه بیا خړې درنې وي کنه هغه تال ته ولويږي کنه هرنې به کنه پوسه په ودرېږي ا دې نه چې روزي اول به نه ودر وزي د ګاډي نه مات نه کنه خړې به ورسه په سر وزي اخو درنې بیا خو په تال شي وي کنه د کچېرې کنه دا غا ویني وای د رحم ویني وای د بیا اول کنه نه وته وزي وسه به کنه به دا په سر وزي خړې به ورسه په سر وزي ودا چې اول نه د خړې راولې شمالي مفرقه چې دا چې ته یا دولادو او یا چې ته کنه د رکه شو ده هغه یې بدو رحیم بینه نه ده ولهما طرفین وی امام محمد حزم امام محمد صاحب ولهما ما روی عن ان عائشة رضی اللہ عنہ جعلت ما سب البیاض الحالس خیزن طرفین پر دلیل هغه دا چې روا شو چې عائشة تر ای به ګرځولې کنه ټول رنگینه چې سواد سپیرولي خالص نه بي دا به کنه خیز ګرځولو ا د سلاوی به کنه حیزه عائشه نه پښتنه کړې کنه نو کورسپینا به کنه په ډبې شي باند کړ مختلف رنگینا به وی کنه چانه به زیړې بتلې چانه به خړې بتلې چانه به تیرې بتلې کنه به دا کورسپینا دې ته ورلل کنه ابلا دې به سره چې نه مونږ خدای دانه مونږ کنه رنگ دانه مونږ ور دی بي چې دا به ملمس جواسو وي دا به خیز وي کدا به کنه ده په ونده بدل کل کړه چې دا خیز ده دا خیز ده کنه دا تول میز جواب سوا دا خیز ده خیز ده کنه چې سپار دی به نه وکنه ټول ته به چې دا خیز ده ټول رنگینه به خیز وشاله وهذا لا يعرف الا سمعا ودا نه مالي بيجي مگر پار به د سره د شارعنا دا پاک نه مالي بيجي کچ دارنګ خیز ده ودارنګ خیز نه ده دی به دا د نبی سم نه کنه دا خبره اورېدلې وي کنه چې دا ټول رنګینا کنه که خړې ویل درې می او که پیره به ویل سی کنه اشاره نه به اورېدلې وي چې دا حیزینه دی ازول نه به کنه دا فتوا نه ور کړی ځکه چې کول د صحابي فی ملایز رکو بل قیاس محمولی پسې ما بده پوت شو کنه امام ابي سدو رکنه معقوله واجه غلاي ذکر پتار شي سروي وکي کنه بیا کنه خلي او کنه هم وخت شو له اول بیا ویل وځي رحم خلک کنه خلو اول تا دو کنه لکه تو کې ساشي یا کنه دا خلي به کنه دا به خلي په تر باندې وي ځکه چې کنه خلي کیده دو کنه خلا کې پوستا اول به په پچال کې دا دروځي و اما الخضرتو هر کې شین رنگ ده یو شې شین رنگ کنه هغه وینا سره وینا نه جوړیږي کنه دا فنا یې به وینا جوړیږي کنه ته خروک نه په دې به حمل کړي و ایم کانت کبیرت نو کچره مشوا ایساوا ایګه وخت رسولی و چې خیز نه نه ورسی ولا ترى غیر الحضرته نیره دو بهر د شنولې د غاښ نه به وینا وتلې کنه بل څه نه وینا تل به تخمل على فساد المنبت به دا حیز نه وتو د حیض و د نفاس مشترک احکام دي او سلویر کن احکام خالص په حیض پر مختص دي ا دې کن نفاس نه دي وسره یو هو ځکه د حیض نفاس مشترک حکم کې ترک صلات لا ال قضا کنه حیض نفاس کړه چې دا شی ته شي مې به پرې دي بس او قضا نشته بله او بل ترک صوم ال قضا که رمضان و کنه ورژه یې کنه شریب یې کنه او خیز به ته ولګېدو نفاس ولګېدو ورژه به نه نسی او قضا به روری دا مشترک احکام دي او حرمت دخول المسجد جماعت ته به نه نوځي خیزا او نفاسا جماعت ته وتل ته حرام دي حرمت طواف کچېره کنه حج ته عمرې ته لوړ وي طواف نو کو بیت الله شریف باندې کنه ځکه چې طواف په جماعت کې کېږي دو جماعت نه باندې او بل دا چې طواف ته پر اتوارت سر ته ودی کنه مردوړي دي حرمت قراءت القرآن قرآن پاک تلاوات په نو کو په یو دې بیان کو حیزان فسا او درنګ حرمت مس المصحف قرآن پاک ته بلو سانه ور لګوي کنه حیزان فسا بلکې جنوبه داستا او حرمت جماع جماع سره خراب وو د حیزه ولې فسر راکنه په دا وخت به جماع به نه سره کنه به ورته کېږي وتا موجب الغسل عند الانقطاع خی چې کله باند شي نفاس چې کله باند شي به په دې باندې لمبېدلا فرض دي لومبې به کې یبني به تبین وایي کنه دا مشترک احکام دي او سلویر احکام چې د حیز دی او د نفاس نه دی کنه یو کنه انقضاء د عادت ته عدت په خیزه سره تیریږي که نه طلاق مړه طلاق ورکو به بدري خیزینه که نه دا تیریږي استبراد رحم وینځه وا که نه پردی وینځه دی که نه په پیسې باندې وکړله بیا به امر واتې نه سره کې چې څه پر یو خیز نه وي ته لګوله يعني فخيز بكم در رحم كتل شيء كتلاس نبي كي خبيلا نبي استبراد رحم فهيد كتل شيء دارنګه کنه حکم بالبلوغ شدا به وته بلې کېږي که چې خیز ته ولګېږي کنه په خیز سره شدا بلې کېږي غالبا دارنګه کنه د بدی طلاق او د سنی طلاق فرق په خیز سره ده کنه کچره په تور فی طلاق تر کولو دا سنی طلاق تا او کا په خیز طلاق تر کو بدا بدی طلاق تا کنه دا سره احکام کنه خاص خیز دی نفاس نه دی سره دا هغه مشترک احکام ذکر کوي کنه قرات القرآن خورت مسل مصحف دارنګه کنه حرمت الوتیه دا کنه د څه ده کنه دا خالی کنه په بروز د دم سره دی کنه چې به در جواب ته شکم د احکام د وحکم په دې لا ګوښمنه مين به پرېر دي رضا به کنه نسی جماعت ته به نه ګډېږي کرشي په تلوات په نه کو لوس په نه ور لګوي مړې به کنه وات یې نه وې سره کو کنه قرآن پاک په تلوات په نه کو کنه خدي کنه چې کنه بروز دی ویني روشي کنه وینه چر جواب ته شي باس کنه دا وح کام کنه په دې باندې اسنه شریش وکنه مين به پرېز ویني نه کو تقضي صوم ولا تقضي صلاته چې دا د حیزې کنه دغه څه حکمت ته پښې دا څه کنه شانې ده چې مشته کنه حیز ولا ګرځي کنه بیا رژې نسی او د المدینه نن سی کنه المزه کا ځان نوروري دې پښتنه ونه کړی و ا مسله پته و وتا کنه چې المزه کا ځان نشتا او د رژې کا ځان شتا واجب پښتنه کا چې دا څه واجب کنه ما بالو کل حیز ته څه سوم ولا ته صلات دوه ته پکار شولا په دې سول باندې کنه احریت انت وجه ته حر یای خرورا وطن د پیراک شه د خوارج ګردا د خوارج پر کار کنه دا دې کای کنه دای مرکز ده اے کنه پر کې نه خبر نه وې کنه ا خبرې چې پر کې نه خبرې نه وې چې ته واجب پښتنه کې چې دا څه واجب دوه کنه په دې رسول باندې ته پوره شو کنه چې موږ خو په دې باندې مکلف یو چې مسلې زده کوه په شپاو شل مدینه پنځه دي دا په سینما کې چې ویلې پنځه دي شپې دی ویلې دې پر پرس کړی یا کنه سلویر ویلې دې پر پرس کړی کنه په دې حکمت چې پنځه دي وا به کنه یو کس میشه نبی سم په واشه کنه چې کله به د خیر د پوز کا شولا به به کنه المز ارجه قضا وروړه که رمضان به و او المز قضا به نه وروړه دا په خو دې تا و چې المز قضا شتا و نه قضا نشتا و د رجه ولا قضا شتا کنه نه جواب هو کنه دې ور نکړو خز عائشه سي کې کنه جواب ور کړو جواب دا دا چې میش کنه د اتباع مکلفي کنه میر د شریعت اتباع کې کنه چې کوم شریعت ته ویلي بس واپس درې نه کنه او نه را کنه دې کوج لګول تحقیقات کړ چې دا سویلې و دا سویلې کنه کنه دا پاته کنه میر نه لګوي ان به په شکل دا مسله مشهور و کنه او دا مسله نه به سم کړی و او کنه په دای مشتر مشالي و چې منځه به مکزاب نه وړه درځه مکزاب وړه بس کنه شریعت اتباع کې عقل او خلی کا کنه او خلی دا جو ورکو کنه الموزه په قضا کې تنګي دو الموزه په قضا وروړي کې پاشه کنه خرج دا تنګي دو لتضاعف د وجد د وګن ولینا د وجد د ډبل ولینا ولا حرج فی قضا سم نشته تنګي په قضا د رجشه هغه شي کنه تکلیف نشته د رجه په قضا شو په ځای په قضا شي کنه ډیر تکلیف جوړیږي مثلا چا تکره پر رمضان شو کنه خیز ولا ګدوی وشو دا وا کنه اکثر خو به داسې وي چې خو یا به کله درې ورځې وي ښایي زیاده یو څلوېر وي یا د پنځه وي یا د شپېړ وي یا د وي چې ته یوانې ما داسې وي چې لاس ورځې وشي هغه ټول نه وي یوانې ما وي کمی نه ومني که چې لاس ورځې کنه ښایي زیاده خو لاس ورځې نه پوتې شولې کول دوه لاس میاشتې ده که نه دې ته یوه لاس میاشتې پوتې دي که نه او کچره له منځه قضا وای المدینه پورې شي پنځه دي او د یوې شلې کنه حیز لاس ورېځي وي پنځه مدینه وینه قضا شول کنه دا چې قضا وروړي کنه به به د لاس ورېځي کنه ډبل مدینه کو کنه دا به ډبل مدینه کو کنه ا س ب و ل م ي ل ب ا ك و ي و ب ي س ر ا ك ز ا ر و ر ي م ش ب ي ن ب ا ك و س ر ا ك ز ا ب ر و ر ي ك ن ا د و ا د و ا ل م ز ي ن ا ب ي چ ل و ي ك ن ا لا س ر ن ي ب ح ك م د ا د ب ل م ز ي ن ا چ ل و ي ك ن ا ب د ا س ا ك د ر ا ش ي ك ن ا چ ك ا م ن م د ا ي ت ك ت و ر پ ي ن د ر ا س ر د و لا س ر ن ي ك ن ا ا ل م ز ي ن ا ب ل ك ز و ش ل پ ي ن د ر ا س ر د پ و ك ا ش و ل ا او بیا حیض ته ولګېدو خالي پنځه ورځې به ته بچات شي چې دوه ډبل مزیره نه کو کنه په پنځه لاس سره شي به دې کنه قزار وړي وي په لاس سره شي دا پنځه ورځې پوت شي کنه بیا حیض ته ولګېدو کنه بیا بیا په نس مزیره نه کېدو کېږي کنه په بل مې شي بیا کنه د لاس سره کنه ډبل مزیره کو پنځه ورځې به لا به خلاصوي کنه بلا شي کنه ډېر خرج جوړي ډېر تنګي جوړي ا د ي وجه نشد کنه دا سکت لا چې مدینه ما کنه مدینه پریشته دریم حکم دا ولا ته مسجد جماعت ته نه داخلي دي جماعت ته کنه خیزا شه نه داخلي دي نه پلاب جماعت نه ورګډوي وکذل جنوب د هرنګ جنوبا دا حکم دا چې هغه جماعت نه ګډړي لکول هي علي السلام ځکه چې په داسې وکنه حیضه شدا وي په جماعت سره ونه شي کېرته په دې کړکي باندې نه وځي کنه جنوب سره وي کنه تیرې تیرې کنه په دې کړکي باندې کنه به کېرته په جماعت سره تیر شي په کړکي باندې نه وځي زه نه خلو جماعت حیضه دې پره او نه خلو جماعت جنوب دې پره جماعت ته حیضان درګړېږي اې درګړېدل حرام دي جنوب به درګړېږي کنه وهو به اطلاق حجت ولا شفيره منه في اباحه الدخول على وجه العبور والمرور امام شفيع صاحب فرمائي چه کچره کنا يو جنوب سرائی وو بجماعت سکشنستلو نا خالی پیره پا پیره کدلو کنا بیا پا پیره کدل شی پا کنا جنوب سرائی پا تیره دل شی خو چکشنی نا دا حدیث مبارک په اعتبار د خپل اطلاق سره چې مطلق تا کنه په دې شکل دا قید نشته کنه چې کنه تیرې دلا شي هوښ نه بنا دا په اعتبار د خپل اطلاق سره حجت ته په مشفي ځای باندې په مبخوله دی کنه دخول شي په طریقه دی پر کېدل او تیرېدل باندې چې د دخول په طریقه دی عبور باندې په طریقه دی مرور باندې کنه دخول یې وته جس کړه دا مباح ته چې په پر کېدل په تیرېدل بیا کنه راوړي بیوی کنه چې حدیث مطلق ته چې لا احل مسجد له حائض ولا جنبین دا کا کښنیار ته معنی دی کنه او کا په تیرېدل کنه ان پر دا معنی دی مطلق ده چې پوک به وي که نه او د پوک نه دو سلورم حکم ده پنځم ولا یاتیها زوجها ولا یاتیها زوجها کنه خود به نور لګیږي اتیان مراد جماع خود به جماع نور سره کنه په خیس شه حرام ده او کچه جماع ور وشره کنه به توبه علاج ده کنه توبه به وبوسی لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ما ویل د کیسه حتی چې دی پوک شي چې څه پر پوک نه وی کنه یعنی حیز باندې وی کنه امر ما ویل د کیسه مراد کنه د قربان نه جما د جما ما سره کیسه نرا پرتای نرا بوسو کنار جایز ده کنه هو په نمو لون ده کنه په ټیټه بوند ده کنه په دې پابندی ده په دې ځبوند ده کنه وهو حجة على مالك رحمه الله في الحيز دا حديث حجت ته په مولوي صاحب باندې په حیزه برشه کنه امام وکړي چې حیزه کنه پاک تلاوت کړل شي جنوب نه وی چې حیز وکړه سه ورځې وی سړې پنځه ورځې وی کنه او چې تلاوت نه باندې شي کنه دا خلو یې کنه خیر نه محرومه ده دا حدیث د بده حجت ته کنه دا حجت شو په امام تحوی صاحب باندې کنه په اباحت ته مادون د آیات سره چې په آیات نه چې کامی عدو ته مباح کړه ده کنه کچېره کنه د سره یستوزه و معلمه و کنه او بچوله ته سبا کولو کنه بیا پروانی خو نشي وته ویل چې قرآن پاک ته وی کنه پروانی شي وته ویل کنه او په حجاز سره په زوري زری باندې وته ویل شي کنه مزوري دې علي په لام الحمد الحمد الفردو د به دل پسې چې الحمد هغه بچي خپل پسې دروي کنه لم لم دې لم در الله دې هي کنه په حجاز دې وتوي کنه او پر ولي دې وتوي بس